بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون او آیا خکارا چې کافرانو که خلق وی چې کافر ته کافر موایا وای الله ویلی چې وایا قل یا ایها الکافرون وایا چې کافرانو تاسو زما پته مې هغه د دې خبرې بیان کړی دی لکم دینکم ستاسو د پاره بدلا د دین ستاسو دا چې جهنم دی ولی دین او زما د پاره بدلا زما د دین دا چې جنت دی